بیا نمونی ذکر کی د خیر او د بے خیرائی چې انبیاء او الله رب العزت خیر ورکړو او دا غي نه فرمانا الله به خیر کړیو واغدار او اختیارمن الله دی په اخر کې داوود صورت ذکر کی او بشارت ولقد خلقنا انا خلق كل شيء خلقناه بقدر دا الله اندازه سو کمول او زیاتول نشي نږدې شو قیامت وان شق القمر یعنی چې نبی علیہ السلام راغی نو قیامت بس هغه شو کنه نبی علیہ السلام راتل د قیامت علامه وا او اوس لې د سپوږمۍ او چا د سپوږمۍ په صداقت د نبی علیہ السلام دا د نبی علیہ السلام معجزه وا وای روایتن او کوین دی اړه ونه خا یورزون دی ډډه کوي او وایلی سیر مستمر جاد دے مضبوط او کلک فکذبو نسبت درو کی واتباو او تابیداری کی خپل خیالاتو وکل عمل مستقر او هر یو کار لو مقرر دی زای ولو مقرر دی ولقد جاءهم او یقینا راغلو دیتا میرا لمبای تاغی ناشنا واقعاتون آغا چوپای کی زورنی او حکمت بلتر سیدن کے حکمت بالغه د خیرتیا خبر کې رسیدل کی زړه تا فما تغن النذر نو فائدہ ورنکړه یا رولو فتولا نو واړ دینا فاغرت کې چراو بل دی لري او را بلون کې یو کار ناشنا تا ذلیل و استر کې دی پدا سیال کې ذلیل و استر کې دی راوسی بدی د قبرونو لکه چې ویلا ملخان چې کمنو خوار واره پتنګان خوار واره منډي وور کې چې کمنو هغه आवाज کوم کیتا وای و کافران هاذا مناصر دار چې کمنو اور سختا کذبت قبل قوم نوح نسبت درو کړه مکه دین قوم نوح علی السلام فکذبوا عبدنا دروځنه کړل او زموږ متازه بندا وقالو مجنون وزجر اولنه نمونه ذکر کړي او دی ویلو چې کوم نو چې لیوانه دی واز دجرا ورټل شوی پیغمبر ته ویدا فدا ربو او فریاد خپل رب ته چې کینم زم کمزور زما مدد وا زما بدل واخلا ففتانا نفران من استر ورونه د اسمان په ګورا بيدن کو باندې ففجرنا رزوینا اراو بيولنه موږ اسمه کچ کمنو راو بيول موږ اسمه کې نه چینه فالتقى الماء على من قد قدر نورا غونډې شو چې کم نه یو د شی او بد بار او د کتا په یو او کار باندې چې اندازې شوی وا وهم الله او یقینا سوار کړی یو دی لرا په خاوند د تختو د میخونو کې چروان بوا بیا یو نه نال سترګوړان زمونږه باندې واغسل شو باندې د پاره دا غچا چې دا غنا قدر کړې شوی وا کان کفر چې دا غنا قدر کړې شوی وا ولقد ترکنا آیات او یقینا پاتې ذکر دي لاره او نصا فاشته نصیحت غستون کې فکیف کان عذاب و نذر سرانګ شو عذاب زما او يرول زما او یقینا چې آسان کړم د قران لز ذکر د پاره نصیحت غستلو یو د پاره استنباط د احکاماتو دی او د نورو نقطو لپاره نو قران کریم ډیر مخلق کتاب دی ګران دی هغه نه ارسو کې اجتهادات کولې نشي دا غیر لپاره د سوار له علوم څه دی ضرورت دی خو لز ذکر د نصیحت لپاره د عقیده او د عمل او د قانون د اصلاح لپاره بالکل څه دی آسان آی باندې هر څوک ویږي فال مدکر آشته څوک نصیحت غستون کې یا الله موږ ټول ناس یو او استاد کتاب نه چې کمنوم د نصیحت اراده کړی دا ثم دا ناس تر اشتیا کا الله او یا الله ثم دا ناس ته خپل دربار کې قبول او منزور کا او څوک چې چا ته قران نو غړول دي ناس دي یا الله دا غي په جوړونو کې د قران کریم نور واچوا فحال می مدکر الله وشته څوک چې کمنه نصیحت غستون کې نو یا الله موږ ستاره دې خبر اجابت کو او چې یاو پکې دروځي یو پکې رسیایو خو یا الله ظاهر کې ناس چې ته د زمونږ ظاهر په حقیقت باندې بدل کا تو ګناونه الله په نیکو باندې بدلای زمونږ د صورت د نیکه په حقیقت باندې بدل کړي الله کازوات دوی منمنا کازوات آدن نسبت درو کړوا بیانو کیف کان عذاب یونزور سرانګي شو عذاب می راول می ان ارسلنا اسرنا علیکم له پدی باندې ریا سر سرا اواز کندا یا سخت یا فا فارز کی فارز سپیرا کی همیشه دائم چې و پدی باندې تاج الناس راستل خلق کان ما جاز نقل لکه جودا ویدا تنه د کجوري منقیر راوتون کې د ویخنا د وی غراوتون کې نصران کې سو عذاب نه راول می یقینا سان کړه مې قران نصیحت لا مشترک سنت سے د غسل کې نسبت درو کړو سمودیانو دی راول شو نو دی وی او شرم من واحده آیا بنی آدم په من کې یو من به څه کمونو د زمانو یعنی دی لګ دی لګ مونږ نه منو ان عز الله فی ظلال مسور یقینا شو مونږه دا اختلاف کې په گمراهی کې او وسور نو په لیواتو کې آیا را څول شي کرانه دلول شي په زبان دی وشي من باید نه زمون ترمیان دا منګ یو د توي راضي بلکې د نسبت نسبت درو کوم کې کذاب درو جنا شر او شری یا متکبره سلامون غدن زردا چې په وشه دوا باندې کذاب او شر چې څوک چې کمنو درو جن او الاشر هغه چې کمنو تک متکبره او بدبختا ان امر سننا ته یقین مونږ را لګون کیو چې کمنو دا او اوخه فتنه الله کفار امتحان دی انتظار کوي تا او صبر او صبر کا خبر کړي لران ما قسمت بینهم چې یقینا دا و چې کوم نه داري د ویش والو د درمیان دا او هر یو چې کوم خپل نمبر ته حاضر کړی شوی دی نو دی आवाज کا خپل ملګری تا فتح تا نو سر کشی وکړه فاخر نو خشل کړه سرانګي شو عذاب مې ورول می ان ارسلنا علیهم صیحه واحده یقینا لګرمه په دی باندې چې کمن راو ویلې ګل په دی باندې کری کا نارا یوا نشو دی پشان دو دا غفشاک د شپول جوړون کی دا غفشاک د شپول جوړون کی ولا قد استمر قران یقینا سال کړه مې قران نصیحت لا پښته رسول نصیحت غوښتون کې نسبت درو کړه قوم دلوتوالو يرون کوتا یقینا لګل مې په دی باندې چې کمن کباران د کانو راودو چاله جوړ کړو د تا د ملمانو د زنا موږ خاړه کړې سترګې دې فذوق عذاب نذر او سکه عذاب زما یرا ولزما ولقد صبهم او یقینا سحر وقتی راغې دی تا سحر راغې دی تا بکرتن وقتی سو تراغه عذاب مستقر عذاب دائم فذوق عذاب ونذر نو سکه چې کوم عذاب زما او زما او یقینا آسان کړه مې د قران کریم په پاره نصیحت او سنت سره څوک نصیحت او سنت کی او یقینا راغلی فرعونیان ته راون کی تر وختنه کړي زمونږه نه کې ټوله فاقرنا مغزازین مقتدر نو مینه وزل را پاو نیولو په نیولو د زور اور بادشاہ او قدرت والا نو توجه وسنی خلکو ته اکفارکم خیرون آیا کافران تاسو غوړې دي من اولایکم د دې خلقنا یا تاسو له چې کمنو پروانه ده په صحیفو کې براتون برات ته پروانه چې لکه تاسو په دوزخ ته نه دی براتون وزاری د چې کمنو په صحیفو کې یا دې چې کمنو وای چې نام جميع منتصر مونږ یو چې کمنو یو ټوله منتصر بدلا اوستون کې نظر چې مان بکړې چې دا ټولګې نو بدر کې مات نشو وای ولونه دبر هوا وړونه چې کم ننو په شابان نه بلکې قیامت وادر دی را او قیامت ډیری وتناک ته او ډیر تاریخ ته ان المجرمین فی ظلال و سور یقین مجرمان په گمراهی کې و سور په لیوان ټول کې یا بغرم ورکی یوم یصرون فکمرت سے را وخل شي په اور کې په مخونو باندې پړ مخې ذوقوا مس سقر وسقي چې کوم نه هغه وسقي او خوند سقر دا غذاب یقینا پیدا منګه پیدا کله شي منګه هر یو چیز پیدا کړی د لپاره اندازه باندې دا الله اندازه سو کمول او زیاتول نشي و ما امرنا او نه چې کوم کار زمونږه مگر یو لکه در رب دسترګي او یقینا تبا کړی تاسو اون تک نور اشیاء کوم دل تاسو راستر سو نسی ته وسکن کې وکل شفالو فی الزبر اور یو سیز دی کړه د لرا په زبر کول او کل شین فالو اور یو سیز سکړه د دې لرا په سې فوز پرشتو کې دی اور وړو کې او غټ لیکل شوی دی یقینا متقیان فی جنات منار هغه وس کمندنو په جنتونو کې او په نهرونو کې فی ما قد صدقین فار زائد ناس دې عزت کې او رښتیا کې په خوا د بادشاہ او قدرت والا کې سورت رحمان مدنی سورت تے ونوی دے بنزول کی مخت سورت کی اویل چه برکتنا اللہ چه هر یو سیز الله په اندازه پیدا کړی دی نو دې صورت کې وایي تبارک اسم ربک ذل جلال والاکرام دا الله نوم برکتی دی بل څوک برکتونه ورکولې نو صورت کې درې رکوع دي او درې مسلې اول ادله د برکت چې برکتونه دنیا کې چې سدینو چا درکړي دي الله دویم رکوع کې یاره نه منونکو د برکت تا چې هغه نه مني نو هغه تصور کوي یاره ور کوي او دریم رکوع کې چې چا منلې دا تابعداري کړې دا نو هغه ته بشارت سکی ورکی نو درې رکوع او درې مسلې دا ذکر کوي یو جمله د دې کې چې هغه د فبای علی ربکما تکذبان دا چې کمندونو درې ځلې ذکر کوي یو دې ځله بلکې یو دې ځله چې کمندونو دا جمله ذکر کوي بیا بیا وروړي بیا بیا وروړي بیا بیا وروړي نو دا د عربو یو قانونو قران د عربو په لهجه څه دی نازل دی دا غیبا کله په نثر کې کله په نظم کې یو جمله چې کومه به هما وا هغه بیا بیا ویلا هغه بیا بیا ویلا نو دا شان د قران هم اق شان بیا بیا سکړه راوړله د اهتمام لپاره نعمتونو سره ظاهر کې مناسبت ته او چې کوم عذابونو سره راغلی دا چې فبیای اعلی ربکما تکذبان دا عذابونو سره چې راغلی دا نو هغه کې ظاهره خبره ده دا چې نعمتونه د دشمن هلاکت یو نعمت دی د دشمن هلاکت یو څه شی دی نعمت دی نو لومبه رکو دویم اخیری رکو سره مناسبت بالکل څه دی ظاهر دی خو د منځنۍ سره مناسبت پدې دی چې دشمن تبا کول یو څه دی نعمت دی ځنې تکلف کوي په هر آیات سره د اعلی معنی بدل کوي دا یو اعلی بویل یا اعلی معنی بدل کوي دا څه تکلف دی صورت کې د برکت مسله دا الله نومي په سر کې راوړو او اهم برکت هغه دینی برکتو چې قرآن کریم هغه د ټولو نمخ کې سکو ذکر کو چې علم القرآن ورپسې پیدایش د انسان ذکر کو گویا کې انسان ته دا خبره کوي چې ستا پیدایش چې شوه دی هغه د قرآن د پاره شوه دی چا د پاره شوه دی د قرآن د پاره نو قرآن کریم چې کمنو پرېږدا ما دا د خپل ژوند مشغله راخه او دا چې کمنو زده کا غواړي د الله نه غسو چې په اسمانو کې د اسمکو کې ټول د الله نه خپل جتونه غواړي او په هر ټیم کې الله رې په یو عجیب حال عجیب کار کې ناشنا ناشنا کار کې او وګورا نو څوک چې کوم د قران ته کې نه ولري نو څوک نت ته کې نه ولري څوک پټي کې کې نه ولري څوک دکان کې کې نه ولري کل یوم هو فی فیوم ایزن په ذکر باندې لا یسأل انس ولا جان تاسو به نه کړی چې پیری نه انسان نه د پیری نه ان ذنبه د ګناه د بارکه د ګناه بارکه به تاسو ور کړی شي زکا چې عالم دې په مهربان هغه ته تاسو ضرورت ده فوی علی ربکما تکذبان فای علی ربکما تکذبان هل جزاء الاحسان الا الاسلام احسان نه دا بدل احسان مگر احسان نه دا بدل نه کای مگر نیکی فای علی ربکما تکذبان ومن دونهما جنتان او علاوه دې نه وانه دوه قسم باغونه فای علی ربکما تکذبان په کوم یو نه مو درتا او زوړ درو غوای مدهامتان تک شنو تبوای چې دي تک تور فوی علی ربکم تکذبان تب کوم یو نعمت رب تاسو ور دروغوای متقین علی رفرف ډډ لګون کسی کمر پاک کالمن باندې خضرن شنو باندې وا قرین حسان او باغ درو خستو باندې فوی علی ربکم تکذبان تب کوم یو نعمت رب تاسو ور دروغوای تبارک اسم ربک ذل جلال والاکرام برکتی دې نوم درته چې خاوند بزرګای دی او دې عزت سورۃ الواقعہ شپږ څلوي استمدار او په دې کې مسله برکت ذکر کړي